او ډېر خبرې چې د مخ کی صورت کې پاغه کې اجمالو نو دا صورت د هغه تفصیل ذکر کړي او سوره بقره په منزله د اقامت الحجت دا دلیل قائم کو د الله نه بغیر بل اله نشتا کی علیہ السلام دی او کو نور دی دلیل سر الحی الله میشه ژوند دی او نسوارا استاس و کی د خدا د چی علیہ السلام وفات دی د مسلمانانو زموږ کی د داد چی علیہ السلام اسمان کی ژوند دی امام راغب رحم الله مفردات کې وای وای محکمات ستوي فالمحکم ما لا يعرض فيه شبهه اي کې څه شبهه ناراضي من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى امام روح المانی وی متشابه غپټ لوی چې داغه د معنا ادراک نشي کېده عقلا او نقلا بلکې الله دا عی په علم پورې خاص وی لکه قیامت بکلې او دا حروف مقطعه په اول د سورو کې وګوره جمهور مفسرین علما سوي چې الا الله باندې وقف دې فإلا الله باندې وقف دې بعض علماء محاکمه کړي د دې دواړو قولونو مبارک او امرد القولون اوای قران ګوره د وی خو د بیدارو کتاب نه اوای دا د وضو د غافلو کتاب نه ابن عطیه رحمه الله مشهور مفسر نه دیو اصل کې متشابهات دو قسم دي ها نوع انفرد الله بعلمه یو نوع عاد چې داغه په علم الله خاص دی یو اغم متشابهات دي چې الله داغه په علم باندې خاص دی راشه دلته سنې تکي او بیمار کنا اسه هغه سنې رشته کې حواله ورکی ره ورته دلته راشه دا پس دلته راشي تاسو نه تکیا والی چې دې بډاګان عمر لږه شي بیا خو په پروت یا ولې ټیک نه سه اشه دې اشه بچ دل ترش دل تکینه بچ اے یو متشابهات سری دو قسم دی یو هغه نوع د شلاغه په علم الله خاص دی و نوع یمکن اصول الخلق الیه یو نوع دا د چې بازي مخلوق غي ترسیږي امام روح المانی متشابهات درې قسم کړي سورې کړي چا کې چې د خدمت ماده وي رسول الله عليه السلام د میمونی رضی الله عنها په کور کې دا د ابن عباس رضی الله عنهما ما سیوا د دې د او د صوبو د شپې د الله حبيب تکي خوي نو میمونه رضی الله عنها ورته وی یاد الله رسول دا او بدر تدی خيو نه معشوم نو الله حبیب وی اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل د مسند احمد حدیث ته او مستدرک حاکمم ذکر کړی دی مستدرک حاکم هم ذکر کړی دی اباز اهل علم دا حدیث داسې کتابونو کې ذکر کړی الله حبیب او دسمات تلاړو دای د او دس لوټه یوړاو چې کې خو نو لري ودرېدو د ماشوم غدور په دې چې څوک او دس ماته یې غنه وسی لګ اړخ لګې وګوره جمهور وقف کوي خو ال تد متشابهات ناغ یو قسم مراد ده او څوک چې عطف نه کوي ناغ باز متشابهات دا شراسخون فی العلم تا الله دا غی دا غی علم ورکړو او راسخون فی العلم چاته وایي امام مالک رحم الله قولم امام بغوی معالم التنزیل کې ذکر کړي چراسخون فللم سوق دی ای وای دا با عمل عالم توي چې د خپل علم پس روان دي سچي وای کنه اسیز دکړي نو پاغي عملم نه او معلم التنزيل کې وایي چې بعض علما وایي د چا په علم کې چې سلور سي زونه وي نو دا براسخ فی العلم وی ابای سو خبری سلور سی زنوی التقوا بینه و بین الله د داود الله په منځ کې تقوا دا الله نه یریږي والزهد بینه و بین الدنیا د دنیا او د پمنس کې بے رغبتی دا ناروا ناجایز دنیا سره مين نشتا لکه پرون د تفصیل تیر شو چې ګوره دوه قسمه دنیا دا وره د کناغه ملعون هغه د چې تعالی قبر خیرت خراب یو حرام ده او حلال دنیا او پیغمبرانو او صحابه ور سره بنا ساتنه زبیر رضی الله عنه چې دنیا کې به جنت زیره شوه الله حبیبی اسوز غلا او چې کوم زه ودرې د نوستا باغ عمر از مکای نو چې اسودرې دوستره شو هغه کوړه دا سلری او غرزولا دا درس کې حلال سره یو قسم سره محبت ته نو دای توي والراسخون فی العلم اوای تاسو خبرې ولیکلې اے تعالی ودرېګا انده غره وګوره تعالی ما ودرېګا سودی ولیکلې رش را پاس دي زه ما تماشا کوي انور لیکل کوي نو سبق خو دې نه وایي چې بس استاد لا ګوره سبق او استاد لا نه ګوري دا کار سره کار دی تاسو تماشا کوله سړي ولیکل دلته راشه راسخون فی العلم سمانا شو سو دا موږ دور چاله لګیای ها وګوره دا هو اسه سمه لګیا لیکلی دي نو سره لګیا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم او سوره رعد کې د عقل مند غن صفات ذکر کړي دا سينورو سوراتونو کې موي عقل من سوق دي او ګره عقل من هغه چې رب کریم ورته عقل من وای نو کله یو ځل ختم کوي تلاوت اول غو طالب تلاوت نه کوي وای اے رحمت احسان توي انعام توي مطلقاً او دې دې کې رحمت عامه نه مراد د الله رحمت عامه خو ټول مخلوقات ته شامل دې دې کې مراد رحمت خاص سره چې هغه توفیق دې او په حق مضبوطی دل دي اوبای بعض اهل علم ذکر کړی دي لکه امام رازی رحم الله تفسیری کبیر کې وای وای ګور دا غټول انواع د رحمت ته شامل له وای اول د رحمت سی پدې زړه کې نور دی ایمان او د توحید او د معرفت حاصل شي او دغه رحمت دام د دی دنیا کې در تاسباب د معیشت آسان کل امن دې صحت دې بقدر کفایت رزق دې اې دې په لوري کا امن نی ته په دین عمل کول شي اکه صحت نی ته په دین عمل کول شي اکه بالکل الله رزق بن کی نو ته بسنګ عمل کې نو رحمت ګره دام دې موطا د امام مالک رحم الله کې راغلي تابعی وی ابي عبد الله الصنابحي رحمه الله وې زمدينه منوره تر عالم او خلافت د ابي بکر صدیق رضی الله عنه نمار پس نما خام مسکولو نو سش رکعات کله د الله حبيب ډک کړي کچا سش رکعات ډکو کو نو سب نشتا او کډا رکعات ته شکو نو زم د صورت د واجباتو نو نو تر د واجبو یو کو بعض اهل الملکری وې دغه وخت خلق مرتد کېدل نو دا آیات لستو په طریقې د قنوت نازله یو مصیبت او فتح راغله نو دا غیر لپاره په مسک سوال کول اګوره دا عجیب دعا ده دا یاد کای هر مسلمان لپاره دی چې کای په نفلو کې په سجده کې وایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب فرض کوم دعا سره ویلې شي سم ممنوع نه ده او فرض کې دومره اختصار وي اجي بیا دې پر ورځ زموږ د امامانو بوزي نا خو سړي سره خطر یې شنه وي دغه لازم ها او اوس خلک دا چې امامان منځونو کې قسمونه دي ګوري چې په څه خوشحالي دي دا ها آیو چې کې یو مولا هغه چې جنازه وکول یې څنګه یو کم څنګه پويږي هغه علاقه کې رواجونه نه لوي رواجونو سره د جنازه او کوم کو سنت طریقې مطابق یو کوم اوبای نو باقاعده مې تپوس کولو جنازې له خبروسته مو په کومه طریقې او کوم سبای دا کوم چې تاسو ریواجونه جوړ کړی په دې در لو کوم نو فرض کوم دعاګانې ممنوع نه دي او چون کې فرض مسکی د نوافل په اعتبار اختصار وی ځکه فرض مسکی بوډا دی بیمار دی نو داغه بل لحاظ کې او نوافلو کې خوستا خپل خوخدا او ګور ډېر لوی دعا ده دا دا زړه د الله پلاسو کې کله ګوره سړی سو سو کال په اسلام او په جړه او په ذکرونو تلاوتونو کې تیر کړي اخر عمر کې زړه ورته واړولو نو ار وخت به دا دعا سره کوي الله حبيب په دعاګانو کې هر وخت سره به په خطر کې وي ادا زړه ته وي زړه وي مزکا چې دې ګوره اوړي راوړي تو ګوره یو سات سره بالکل ته وي چې الله لمخې له ولاړ او ټول د جنت او د قبر سوچ دې نو کله داسې واوړي د چې بالکل هغه لشاشوا قبر هم هیر دې اخرت هم هیر دې او جهنم په عربی کې څه ته وایي بئر عمیقه یو جوور خکته کویتا جهنم تم جهنم زکوي یو ډېر خکته کندوي چې او یا او کالو پوری خو بسړې کته ور رسیږي نه الله دې پناه راکړي اې دا د ذهن چتا غستل چې هغه مسلمانان چې د یری نه ایمان او کلمه نشي ویلې مسپټ پټ کوي د دې د لاس وسنګ مغلوب کړي شو وګوره الله چې سوي ا خبره تر سره کوي کلا کمزور سره دومره مدد رولېږي چې لوی لوی طاقتونه په تسنس کې 236 کسان د انصار نو او 77 کسان د مهاجرین نو او د الله د حبیب بګور په جهادونو کې جنډې وي ها بھائی جهادونو کې جنډې استعمال کړي او دا غي مختلف رنگونه نګور یو خاص رنگ تر شي ویل چې دا د نبی عليه السلام جنډه مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه په دې یو کتاب لیکل جواهر الفقه کې چې د الله د حبیب د جاندو رنگونه سو په مختلفو جهادونو کې کله تورو کله سورو کله برغو کله سپینوا زکای کې رنگ مقصد نو د جاندې مقصد یو نه خاولا ما او شپږ زغری دي او ات توري دي مخکې موږ شپږ توري ویلې وي خو هغه توري زغری شپږ دي ات توري وي اکثر پکې پیدلو په بدر کې سوار لس صحابه کرام شهیدان شو شپږ د مهاجرین نا وت د انصارنا اول کې دا سوار لس واړو نمونه لیکلی دي دا زموږ لاړو هغه بورډ مو نو مونږ تعمیر شورو دو بدر ځای مخکې به د بدر قبرستان ته سوک نه پرې خل اوس الله دې موږ او تاسو له توفیق راک د بدر قبرستان دا شکو لکه څنګه چې د اوحد شهدا او قبرستان نه دیوار ته تاو شو او هغه له غټ غټ جالونه جوړ کړ نو دا غ جالونو نه قبرستان ښکاری مخکې داسې دیوارو چې هغه نه قبرستان نه ښکارې دو او قران حکیم د دې جنگ ابتدا ذکر کړي یو انتها ذکر کړي ور ابتدا کې سو مسلمانانو چې به کافر او تو قتل لګور لخکارت کېدل ابن مسعود رضی الله عنه وی وی ما یو کس ته وی چې په جهاد کې مې اړخل ولاړو تراهم 70 یره دا کافر به او یا کسان وی هغه نه مال خسل خکاری الله دې د زور نو ول سور جوړ کړ او یا وسل جوړ کړ کفار چې بقتل نو دا 313 نه ورتا 2000 جوړ کړ دا ابتدا وا چې کله یو بل مخامخ شول نو یو بل کم خکار کل چې په یو بل ورشي وګورئ سوره انفال آیات مبارکه ظاهرا خو اشکال له خدا کم جواب چې شو نو په دې باندې اشکال ختم شو علماء لیکلي زنانو کې دوه عظیمه فتنې یو فتنه سره سیل رحمی کټ کی مور پلاری یا بچی خو خو اګری خو چې خزرا له موري دشمن شو اوای پلاری دشمن شو یو شړی د کورا او څو ور سره وای ټکای ما وای دارنګ د خزه د وجنه سور سور رشتي کټ شي یو فتنه پکې د سل رحمې د کټ کې دو د پخزه کې دویمه فتنه سلا بس مال جمع کول دي کله حلال نه کله حرام نه ځکه باز نه اپو اخد چې د دین نه خبر نه چراشی نو خاون لوي وي ګاونډیانو غوي بل دې کې بنگلا جوړک نو یا برابر شو یا نه حدیث کې راغلی و اخر زمانہ کې جهنم ته به وسړې خپل بیبي لیږي خپل خزي قبضه له رسول دې جهنم ته ولېګلو دغه یو فتنه د زنانو ده او د الله حبيب دو عظیم فتنی ذکر کړي یو د زنانو یو د مال ناروا محبت وګوري په مال خلک ایمان پریزي حیا پریزي اکل ګوره ک بی بیا بی بی نیکوي نو دا یو لوی د اخرت سرمایه ده الله حبیب وی تاسو له روایتو کې وراشي وی دی نیمګړي دنیا کې مدری سی زونه خوخلی یو پکې خپل بی بیا نه ذکر کړی دغه نیک بیبي د اخرت کې ډېره معاونه ده نو که بیبي نیک شي نو دا یو لوی د اخرت او د دنیا سرمایه ده اکدا په بازارونو ګرځي او غپ او غ سړو سره ګرځي نو یو عظیمه فتنه ده د تمام رجالو د پاره مستقبل ولا جوړه خپل خیرت تباہ کو او د بچو مستقبل جوړای ګور بچی کله د فخر د پارای نو دا پدې کې داخل یو کله بچی دې د پار دې چې الله د حبیب امت دیر شي او دا بچی به نیکانوي نګور حدیث کې راغلی سړی چې مړ شي نو د دا ملنامه بند شي مگر د دریو جنن بنديږي دا که د شریعت مطابق وی نو د قبر جوړې دو بارکه معاونین دي اګه د شریعت نه خلاف وی نو بیا په دې شیزونو قبر او خیرت روانيږي قل فرمایا او نبئکم آیا خبردار نذرکم تاسو ته بخیر من ذالکم للذین اتقوا کی الذین لفظ تیر شو نو دا الذین نعت یا بدل دے دا غمخ کی الذین نا او باز علماء و ادا منصوب دے بنا بر مدها الذین فموضع النسب کرے ور اخرنې صفت سر ذکر کو پېشمنی کې د الله نه بخنه غختل استغفار او د توبې د پاره د دین غوړه نشتا او خو الحمدلله چې رمضان راشي بیا سم ټول خلک پېشمنی را پاس اپرون موغه دعا زدکا چې څوک را پاس یو غ دعا وای نو اجابت یقینی وی اګور دې شو وای چاله چې سم لاو دینو د تور شپې د ملاو دی اکنینو دې رمضان کې خو بیا خلک شوګیرې کوي کنه وای چاله چې سم لاو دی سره ملاو دی چې سی مندي د دې تور شپې نه مندي اپدغه جړه او فریاد مندي دای بټول شپشوګی رکا بیا به یا نافع اے نافع پښمنه شوه د کنا نغه لا پښمنه نه نو بیا به مشورو کو نو چې هغه ورته پښمنه شو نو بیا وکینا سو استغفار به وی او تر سبا پوری دعا به کولا نو پښمنی کې دعا کول او الله تجلل زموږ یاداش مطابق چې ماشومانو مساجدو کې بډی وی وی وګوره دې مشرانو څومره خیال ساتلو لاټین ماټین نو نو دیوه کې وې د شړشم تیل بلول دا دې لپاره د خارو تیل نه ویل چې دا غي بدبوئی ده د جمعه ته دومره سکولو خیال ساتلو یو ځل مسجد نبوي کې ناس تم مشران مشران دي رستو خلک چې راځي خبره خرابي نه یو مشر مسجد نبوي ترانه نو تو سپینګره دا پته نه لګي چې کم ملک آ توجه بولا د چې مسجد ترادن نشونو امسه اړولې کا نو چې کې خو نو اړولې کې خو عالم کې د مدینه منورې لارې کوشي موږ تاسو کمیاش کې جمعه توي زروم خلک وې داس برګان دي اوبای د مدینه منورې لارې روزانه دو درې پیری وینځي دغه د مسجد آدابو کې څو جدا مساخ ما پزمکه لګولې بعض آداب سره تعلق لري نو شی وکړ بعض خلک ګورو جمعات لسی پیزار راړي جر چا سره بدل نشي نو یو پلاستیک کې سکی ا طالب څه کوي د ورلوړه کې یې دومره اوچتی کې جلاب د قران پروت ته د سپلای سری نو کم از کم ګور آداب ندی دا د اسلام یو لوی شی دی وای چې رڼا اولګي د فنظرت فیضا هو هو ابن مسعود دا الله د حبیب جلیل القدر صحابي د جمعات ګټ کې ناشته او تهجد کړي او رب ته جوړې وړولې دا ګور ډېر قیمتي وخت دی دلته مفسرین د لقمان رحم الله قول ذکر کړي بچی ته ویا بنای لا یکون دی کو اکیا سمن کا بچی وګوره چرته چرګ در نو خيار نشي هغه پښمنی بانګونه وای او تو د پروته ور چرګم وخت پیژندره په دغه وخت کې اذانونه کوي الله ذکر کوي نګور پښمنی وخت کې الله ته جړل الله ته فریاد کول شاهد الله ادا وګوره د رمضان میاشت ټول غټه غټه را وی ان الله وملائکته الله او د الله ملائک پښمنی والو ته دعاګانې کوي روټي خپل خوري چې اس کې خو ملائک څه کوي چې دې خو په دې نیت کوي چې په دې روټي بده څه کوي اگر اسې موږ تاسو پیسې لګوي نه نعم السحور التمر خپل پښمنه کجوري دي امای خپل پښمنه سره عرب ګور پښمنه کی درستخان غوړوي نو نور نه علاوه به کجوره په کیسه کجوره به خامخاوي خپل پښمنه سره د الله حبيب وای کجوره دا سمره برکات به پدې راځي اگر پښمنه چې سمره نا وخت ای نو بهتر دی او روزه چې د سمره زر ماته کنو غره او تاسو ته مستثنا یې بای تاسو په سونو کسان یې نو چې تاسو دی وګن ټمخ کې را پاسه په یو ګټه کې خدا سو 10 نه برابر وای وشه په خبره باندې او څومره تکسیب هم کړي وای نو تاسو څو کوي رستي خورای کنه ورا پاسه یې سر ځکال تاسو خادم د خدمت والا کسان وي د تاسو لږ وختي ذکر اپاسه یې تاسو سره ای وای دا آیات د علم په فضیلت کې د ټولو نلوي ده ځکه اهم گواهی د پاره اهم اشخاص راغوښته شي دلته گواهی د الله د وحدانیت دا سوره بقره 213 نمبر آیات کې دا مسله تیر وا چې هر دور کې د حق مخالفت چا کړي او کله کړي او ولې کړي نو چاته خبرې یادې یا وای الته غني معناګانې شوي چا چاله یاد دی پای اصل کې ګوره د سبق د کولو یو طریقه را او هغه تاسو سو پویږي خو قصدنې پریږي څه پروا نه سبق عالم باغ سو جوړی دي چې مخکم درس وګوري هغه زوړ خو تاسو اړه وای خدا مخکې مګوري چې مال کم راضي او کم ناراضي او مال دې مخکې درس چې نن کوم درس ته دا مخکې تیر شوی کنه نو ور چا کتلې وای مخکې ها مخکې چا کتلې ور یو کس لاس دې پر چا کتلې وای مخکې ګوره که تاسو کتلې وي نو سریع الحساب کې چې کوم توجیهات مفسرین کړیو هغه مخې له شوی وي ادا طالب ذهن کې هم راغلی چې کې دې شو استاد وانه تاسو کې نو واده سو کوي چې بیا د فار باندې ګوریا وای ها اوس هم بګې ډېر وې راته نشته چې لاس وجت کوي خیل لاس یو بغس لاس نو وجت وای څوک به مخ کې سبب ګوري سره د زور نه ها بھائی اتا شاله لاس وجت نه پده ها دې ودرې کړه ها دې اراده نشته پوه شي په خبره باندې تاسو کې چا لاس وجت مخ کې نوې سبق دا نوې ګورای الله با الله تاسو نه عالمان جوړي ګور دین ټول د مجاهدو ده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا سوق چې ځان کړي شوګيري کوي مهنت کوي خواري کوي الله د چا خواري ابس نه بوزي نو مهنت وکوي خواري وکوي اې دې په لوګره که سو کوئی پیغمبر منم خود دیني تر قیامت نه ده او نبی تر قیامت نه بیا په کافر کیږي خاتم النبیین تر قیامت پورې د تمام انسانیت او جن لپاره سره الله بدل تکور وې دی اهل کتاب ولوایا او دی امیین توایا کچرستا سود دین تابع شن لار یمندا نور ټول دینونه هغه د الله د حبیب د دین سره اتلو سره منسوخ شوی دی د الله حبیب په پیغمبر منو او دا غي نبوت به تر قیامت پورې عام منو دا آیات دلیل دی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا په مخکینو امتونو باندې واجبو دا د دې امت خصوصیت نه ده انن خو دې په لور زور کمزوري راغله امر بالمعروف دی له وی چې پلاسو کې زور دی او چالوي چې دا څه بکې په خبرو رسیدای کنا او نهی عن المنکر دی لوی چې پلاسو کې زور دی او ادا سه بنکه نن دا سه مولا یا تبلیغی ابو المسلمان ویلې شي نن خو مینت ته مینت یاره مینت تر لکو مزل راشه ندی ته امر بالمعروف په دغه معنا نشي ویل امر بالمعروف دا چې زور د حکومت اسلامی او تعالی وی مزلرا ش زکات ورکا اتبه دا ناروا نه کې ځکه تاسو اصول کې ویلي چې امر ستا وایي په سبیلی د استعلا چې څوک چاله وای دا سه وکا په سبیلی د استعلا وای دا سه ونکه نن خو مولام په منبر مینت کوي مینت دې کنه اګه څوک تبلیغ کیږي غریبانو مینت کوي دومره کمزوري راغلي او دا تاسو له سوره بقره کې تیر شو د بنی اسرائیل د سخل کو نه الله شادوغان جوړ کړیو اوای د ټولي جوړ کړیو امر بالمعروف او نهی عن المنکر فی فرض ناغی نکولو نو دفعه د تکرار سره نو دا هم دې سره تعلق لري چې تاسو درس نه وې کتلې وې اوبای اتا سو وی دي چې مونږ به سبق لزو خود استاد بنه بړو اوبای نو چې دا ولا څنګه یې لوي اوبای چې یو سره مدرسې لزی خوې چې استاد را د سنسیت کوي باغې وټکه عمل لکو اوبای د ځان د دروغ کیسه یې کہانه وی کول دیو جنور په کہانو کې سوړې له اعتماد مکوي صریحي کتاب قران مخه د پروت دی او د الله د حبیب صحیح احادیث دی دیو جن علماء د په بیانون او وعظونو کې ضعیف او موضوعي روایت نه وي موږ هغه ته محتاج نه یو صفاس کلک کلک خبره کوي څه کوي په هر یو شی قدرت او طاقت والے آیات ته سوچ کوئ نظر ابن شمیل رحمه الله د تب تابعین نه دی دی وی من قال اللهم فقد دع الله تعالی بجميع اسمائه كلها چا چې په دعا کې اللهم وی وی خی اوبای د مامون نور رشید رحمه الله بارک راغلی وای د په بلاد الروم کې په یو بنگله باندې په حمیری جب کې لیکل کتلی نو دلته عربي جوړ کړې شو ورکوي بادشاہي چاله چې خو غشر صد الله په مشیت دي دا نه غري چې چاله بادشاہي ورک نو د رضا ده مشیت او رضا کې ډېر لوی فرق دی د کافر کفرم د الله په مشیت دی د مسلمان اسلام هم د الله په مشیت دی ولا يرضى لعباده الكفر عزت ورکه ګوره عزت د دنیا د مال تنوي رسو به سوره حج کې مراشي ومن يهن الله فما له من مكرم الله چې سوک سپک کی نو سوک دې چې عزت باور کی اے قسم دې کده دین لوی عزت وی چې خپل کتاب لیکي نو لیه ها د بادشاہ بادشاہي غره د کستاسو قران تناس ته غره دا الا ټول دنیا غره دا نو کله غره د خپل بدنیتونو اعمالو د وجنه سړی کټ شي ای وای ارسو کیو بل ته محتاج دي وای شاګردان به استاد لا استاد به دوی ته دعا کوي دا به د بچاو ذریعہ او امام مقتدیان او تو مقتدیان به امام ته دعا کوي علما یو واقعیا ذکر کړی د سوره حج پاغه آیات کې و یو سړی ولوی عالم په خوا کستا سو یا یا چې دی مشرانو کشرانو لپته نشته نو لو سپیکر نه وي نو په هر مسجد کې به د بانګ د پاره اوچت ځای جوړو چې دا आवाज مسلمانانو ته ورسیږي نو یو مؤذن نیک سړی او بر اوختو نظر غلط لګید کله ګوره معمولی وی حل المعاصی برید الكفر هر ګناه د کفر قاصد ده هر وړی لوی ګناه نه ګوره کفر جوړې دی شي نظر بد لګید بسای د کفر سبب جوړ شو اذن نسوارا او کورو او د د یو زنانه سره د نکاح د اراده ولرل ای مطالبه او کچاله بدر کو چې نصرانی کېږي وا نو دا چې شاګردان او مریدان روان دي اد سره لاسو کې ډانګ دي خنجران سره یا خلوی نلوی تقوا دار نه ورته تا موږ بشر نه د دوی په دعا غته بیا الله دی مان توفیق ورکو هر سړی د خطرې په حال کې دی اے اوس خد الله کتاب لناس خو آینده زمون فیصله د چا په لاسو کې ده هر وخت به خیر غواړي چاته چې دی خوخ شي به حساب د بغیر حساب ما ناګان اندر لمخ کې تیرې او تاسو ګورئ نه نو بای کوم کوم خبره بیا د پاره څه کوي بای نن څو خبرې تیرې شوې چې مخ کې تیرې او مونږ کتلې نه دي اوبای سورا او نو ګور درې خبرې تیرې شوې ټول خبره په منلو کې دا الٰه العالمین دې موږ تاسو کې شو کې د منلو ماده دی راوړي صحابه کرام دې دومره لوی مقام ته د پیغمبر په منلو رسیدلی چې سای فرمایلی دا په ګوره موږ تاسو جوړ کړی چې دا واجب او سودای ای دې رته کتل چې دا استحباب دی پس د پیغمبر حکم عبادت څه پوه شوي په خبره دا خرستو علماء اجتهاد کو چې دا واجب دی او دا فرض دی او دا سنت موقت دی او دا مستحب دی صحابه او هر خبره څه کولا دا الله د حبيب په سر او سترګو باندې منلا زي ما بیا راځي